احناف امام مالک او روایت د امام شافعی رحم الله وی سلور رکعات سنت موکد دي امام شافعی رحم الله مشهور قول اد امام احمد رحم الله نه دو رکعات سنت موکد دي سلور رکعات سنت به ادا کول وعنها او دی بی بی نا روایت تے قال بی بی فرمایو نبی علیہ السلام یصلی فی بیتی مزبه کول زما کور کې قبل الظهر اربعا نه د ماسپخین د فرض نمخ کې سلور رکعات سنت رواه ابو داود و ترمذی وقال حدیث حسن صحیح پر مفتو کی جهنم نه خلاصې دلی زموږ مسلمانانو سم د شپږ رکعات سنت خو کو نو ورپسې دي دوه پسې دوه رکعات نفلم کو دا خپل عادت جوړول پکار دي صبر لوی خبره ده دا د الله او د رسول خبره وادي دي او الله او د رسول نه په وعده کې سوکلک او مضبوط نشتا هدي کې د علماو اختلاف دی چې دا د سلور رکعات سنت موکده او نبازي وي دادي اباځي وي دي ته سنت الزوال وي سلور مخکینو کې چا دغه وکړ خبره ده اے نفل چې څومره ډېره وای شربت کې چې څومره ګوړه چې نو خوږيږي ها نو که دغه شی نوم اے دغه حکم دی دی وخت اسمان دروازې کولاو دی اکبر عمل خیجی اکه نفل شنوم دی امام ترمذی وی دا حدیث حسن نے دایشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت تے چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم کانو اذا لم يصلي اربعا اناراسیان له پکار دی په لګور په دې سنت دولسو بنگله روزانه جوړیږي ورټوله دنیا چې مهنتو کیو کی بار ملک دلته نو بس یو کوټړای په جوړه کې چې کوټړای تیاریږي دا وخم ختمي په شي په خبره باندې خاورونه لړشي کوټه پاتې شي روزانه جنت کې داسې کوټې نه چې خټي لوټي دی او خختي د جنت آبادې د سرو زرو د سپینو زرو د ملغلرو نه باب